اما بعد دا کلمه د اما بعد د لاول داود علیه السلام استعمال کړی ده او د دې باره کې یو کتاب هم د النجم السعد د موسی خان روحاني بازي رحمت الله علیه ام النجم السهل په مباحث اما بعد څلور پنځه سو په کتاب پر دې یو کلمه بارک د دې اصل څنګه او بیا دا څنګه شو دا چې استعمال کړی دا دې برکه ټول نقول او راځي مکړي ادا لاول داوود علیه السلام لور کړی شو د فصل لپاره چې کومه مقدمه ده خطبه ده او د مقصد په مخ کې د فصل لپاره انسان خطبه وي په بیان کې داغه نو د فصل لپاره رسو اما بعد دی او دغه آیات په استدلال هم شوی واتیناه الحکمت وفصل الخطاب فصل الخطاب نه بعد مراد ادا کلمه اخلي بلاول د اما بعد ولا کلمه تا داود علیه السلام استعمال کړی او هر کله چې مصنف ا بسم الله او حمد وایي د دې نه پته لګي چې مصنف حمد هغه د ذکر کړي نه د خپلې باندې ویلې بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد حمد الله رسو د حمد دو یعنی حمد په خپل باندې ویلې د ذکر کړي نه ده نو پته دا ولګی دا پیش ہے شیر عطا زر کې فرق دی جزاء او عطا عطا دا بغیر دی او جزاء چې دی دې په مقابله کې عوض یا حقيقي دی غیر حقيقي دی جزاء من ربك عطاء حسابا اته دې آیات باندې ښکارو چې الله تعالی ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا جزاء من ربك عطاء حسابا دې به جزاء یا عطاء که جزا شنو بدله د اعمال شو اکه عطا شو نو مفت شو نو حالانکه دا خو دواړه دواړه نشي کېدی یو به کېدی شي یا به عوض یا به بلا عوض نو د دې نه جواب دا کېدی شي د آیات نه چې جزا ته په الله په دې اعتبار سره وي چې ظاهري سبب د اعمال او چې حقیقت کې وته وګوري انسان دور عمل نشي کولای چې په دغه عمل باندې انسان د دکا ان للمستقيم مفاز خدای په وانا چې کوم نعمتونه دي په دغه عمل سره انسان مستحق د دغه نعمتونو وګرځي نو ګویا کې د عوضم کله عوض دی ورې جوړ په الله فلو جزاء ظاهري طور به عمل کې طاهر د عمل نه کیږي سبب لار ده ادله د شرع الشرع مصدر نه په معنا د شارع ته په معنا د مشروع ته څنګه جوړ منوار ولا ویلي ته په معنا د شارع ته فإن أدلة الشارع أدلة الشارع هي التي نتبعها الشارع أو دليلنا چې کوم شارع د مسلو د ثابتولو لپاره کړی نسب کړی دي ذکر کړی دي راولي أدلة الشارع شرع شرع مصدر دی دا یا په معنا د اسم فاعل دی یا په معنا د اسم مفعول او ادله دا د ان اسم شو ورپسې خبر شو نو ادله د شارع شو او که ادله د چا شو د مشروع احکام شو په دوه صورتونو کې هغه ام یو شی دی څه کنه دا ادله یو کتاب دی او بل سنت ته بل اجماع ثلاثه مدد منه شو د دریواله بدل شو دا خبر شو خو دا تقدیم او تاخیر هم د دې نکتې لپاره دی چې یو په دې کې اشاره د اهمیت د دلیل ته چې دا دلیل اهم دی دا ورپسې فل اهم دی ورپسې فل اهم دی او دویم په دې ترتیب کې اشاره دې خبره ده چې دا دلیل کې مثلا منتج نه دی ما بعد ته ورجو نشي کولای چې ما بعد کې منتج شي دا د بعد ته ورجو نشي په دې خبره ته دې کې اشاره او د سنت نه مراد ټول سنت نه دی چې کوم احکام والي تقریبا 3000 هغه ذکر کړي 3000 حدیث دي چې پای احکامات هغه ذکر او اجماع هغه ذکر کړي د مطلق اجماع الامه طالب لام عوض ده امه محمد اجماع امه محمد صلی الله علیه وسلم حتی څه وګوره نو د اجماع الامه دا ونه چې اجماع عترت الرسول او اجماع الصحابه ونه او اجماع اهل المدینه ونه اجماع الامه نه اشاره کړې خبره ده چې بعضی وی د اجماع مراد اجماع د عترت الرسول او هغه پیش کړي فضائل د عترت الرسول د اجماع بارک جواب دا غي نه دا چې هغه فضائل د عترت الرسول دي او دلائل د اجماع د حجتیت نه دي په بعضي اجماع د صحابه معتبر ده هغه پیش کړي فضائل د چا د صحابه جواب دا غي نه دا چې فضائل د صحابه دي او هغه چې کوم د دلائل د حجتیت د اجماع نه دي او بعضی پیش کوي فضائل د چا د اهل مدینه وال جواب دا غي نه ده چې فضائل د اهل مدینه وال دي او هغه دلایل د پر د حجیتیت د اجماع نه دي پیش کړه د اجماع چې کوم حجیت د هغه د ټول امت لپاره دي ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى دا نور آیاتونه چې کوم شو چې کوم آیاتونه کوم احادیثونه نو دا ونه نور لنوار ولا په یاد بعض نور کتابونو په شان چې الرابع الکیان غالبا منار ولا دغه سمېل دا اصل لفظ ذکر ته اشاره وکړه چې بعض خلک د قیاس منکر دي منکر القیاس قیاس نه مني بلکې اوس پکې نه ومروت منکر الاجماع دي اتی الله او اتی الرسول پر اتی الله اتی الرسول دی ویم نه اتی الله او اتی الرسول الروتی دا په ځمانه کې صرف منکر د قیاس اوس منکر د اجماع مروت دغه هیڅ پکار دی خپل مستقیم اصل دی خبره ځان دراله چې په دې کې اشاره شي دي دا چې بعضې د اجماع نه منکر دي دا مستقل ځان له اصل لفظ ذکر ذکر کوي دا مستقل ځای دی اصل او دا څلورم مستقل اصل څه دې په کې د نه منکر اوس په کې مخکې مرو ته د اهل قران ځان ته نوم ځان له ور جوړ دي هو د منکر الفقه والاجماع والقياس وي ځان ته اهل قران ځان ته اهل حدیث وي موږ ته منکر الفقه والاجماع وي صحیح څنګه نن ځان ته بهترین ویني نو اصل لپس ذکر ذکر کوي چې اشاره شي دي خبره کوي چې دا مستقل اصل دی مستقل دلیل دی نه انکار پکاره نه دی دلیل لپاره مستقل دلایل دي کتابونه په لیکل شوی دي چې دا مستقل حجت دی څلورم دی نو رابع اشاره دي ته وکړه چې کله مسله په دې درو واړو کې مونږ شي نو دې ته رجوع کول نه شي او القياس المستنبت من هذه الاصول دې ته اشاره شو چې دا مثبت نه دی ګوري دا مثبت د احکام نه دی مظهر د احکام دی دې چې کوم حکم ثابتې یا به کتاب الله نه ثابتې یا به سنت نه ثابتې یا به اجماع نه ثابتې المستنبت من هذه الاصول پر اشاره وکړه انا لهذا تر هغې به دې ته رجوع نه شي کولای، قیاس ته به رجوع نه شي کولای، تر څو پورې چې حکم موجود وي په چا کې؟ په دکه درېو واړو کې. او دا د ټولو نه وروسته کو نو په دې کې دې کوم اشاره ده چې دا په جمله ځنی دي اکثر اعتبار د اکثر جزئیات پر دې ځنی دي او دا نومري څه شي ځنی شي کنه بعض افراد کې نه وته کېږي چې کوم د نورو کې کوم مراد دي ځنی دلالت مخصوص من الباس مخصوص من الباس دا په کتاب الله کې کېږي چې په سنت رسول الله کې مو کېږي خبرم ځین تر لګن نو تک په اعتبار د اکثر تر تدری او قیاس په اعتبار د اکثر تر سره ځنی او کله نه کله قیاسم کېږي داوی لپاره دی مثال ورکړي لکه حرمت د لواط حرمت د شی د لواط شو د حرمت د وتی باندې په حالت دی یو حرمت ته کیاس ته حرمت د لواط ته کیاس ته په حرمت وتی باندې په حالت ده او علت پکې ضرر شو ازي شو دا مثال پیش کړ مخصوص ده کدي چې کیا کته هغه ځای کې کې چې کومه مسله کې نس موجود نه اوس کلی واتت ته د مرئي سره د زنانه سره د خپل خپل سره سره کې واتت ته ګرځي او کذالک سره کې ډول نه ثابت نص دا په نص سره ثابت دی حرمت د لواطه د دې سره قیاس سره ثابتولو سره ضرورت نشته او کو لواطه خپل مرګ تر خپل حل سره شنه حدیث راځي لا ينظر الله عز وجل الى رجل اتى رجلا او امراه في دبرها او كما قال عليه الصلاه والسلام نو په دې حدیث کې د سلیم بحث راغلی دی تذکرہ راغلی ده نبي صحیح مثال هغه مونږ مو ټول کتابونه ما وکړل خو دې لپاره ما کې مثال راته ملو شو او بل مثال هغه د لپاره د هغه کیات چې د هغه علت مستنبط دی د سنت د رسول الله نه نو اشیاء ستو کې حدیث راغلی صحیح شو الحنطه بالحنطه الشعير بالشعير والتمر بالتمر ذهب بذهب بذهب بالفضه دا ټول په دې کې هنر راغلی خو د دین علاوه مثلا جس شو چونه شو هغه کې نشته پای کې نشته نشته اوس ته چونه کیاس کې چې الکه یو بالټه چونه په دوه بالټو ورکول باندې دا حرام دي حرمت د کفیز جس او کفیزونو په مقابله کې ورکول لا حرام دي او د دې حرمت دا کیاس کې پاشه او سته باندې دا علت د جنس او د قدر دا څه شي دا هغه کیاس شو د حرمت د جس په حرمت د امه د هغه امه باندې چې هغه ورسره وتی یو اکا دې دا وینځ را او تر وتی وکړه لہذا د دک وینځ مور سره دې نکاح کولې نشي چې وتی او دک دا حرمت د امه د امه د وینځ د مور د حرمت د ثابت په کتاب الله سره نه دی ګوره دا ثابت په اجماع سره دی حرمت د امه د امې هغه امې چې اکا وتی کړی دا داغه د مور د حرمت څه سره ثابت دی دا کار ده په اجماع او موږ په کې قیاس په حرمت د امې ده مزنی دا حرمت د امې د مزنی چې موږ قیاس سره ثابت کړی چې علت ثابت کړی ځانه د اجماع او که څوک چې حرمت د امې د امې دا د کتاب الله نه ثابت دی حرمت حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم وحالاتكم وامهات نسائكم